اوس به د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د شهادت واقعات پر هغه طریقه درته بیان کم چې امام بخاری رحمه الله په صحیح البخاری کې روایت کړی دي امام بخاری د عمرو ابن میمون رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي زه د سهار د لمانځه لپاره داسې ځای ولاړ وم چې زما او د عمر رضی الله تعالی عنه په منځ کې بې له عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه وو موجود. دا په هغه سهار چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سهار پر لمانځه ولاړ وو او په خنجر ووهل شو. نو عمرو ابن میمون رضی الله تعالی عنه په دوهم صف کې په دوهم صف کې ولاړ وو. چې مخ ته يې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ولاړ وو او د هغه مخ ته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې امام وو ولاړ وو نو وايي زما او د عمر رضی الله تعالی عنه په منځ کې بې له عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه بل څوک نه وو کوم وخت چې به دی رضی الله تعالی عنه د صفو په منځ کې تېرېدی ويل به يې، سم او برابر ودرېږئ، تر څو چې صفونه به سم شوه، خلل او کوږوالی به نه وو پکښې موجود، نو به دمخه شو او تکبير به يې ووايه. ډېر وختونه يې په اول رکعت کې سورت يوسف يا سورت النحل يا د دغه پر قسم يې اوږده سورتونه د دې دپاره ويل چې خلق پوره او حاضر شي. نو په دغه ورځ چې تکبیر احرام یا اول تکبیر یې ووایه او موږ هم تکبیر ووایه، پس له تکبیر ویلو مې ځینې واورېدل چې ویې ویل، مړ یې کړم یا سپي وخوړم؟ هغه دا چې ابولؤلؤ، مجوسي، په خنجر ووهه. وایي هغه کسان چې مخ ته ولاړ وه او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ږغ یې واورېدی، پر ابولؤلؤ یې ور حمله کړه. دغه کافر په داسې دوه طرفه چاړه یا خنجر چې لاستی یا د نیولو ځای یې پر منځ و او دواړه سرونه یې خنجر وو، پر هر چا چې به ورتلی هغه یې واهه، پر راسته او چپه طرف یې وهل کول، تر څو چې دیارلس نفره یې په خنجر ووهل، چې د هغو څخه اووه نفره شهیدان شوه. کوم وخت چې د مسلمانانو څخه یو نفر ودغه حالت او کیفیت ته متوجه شو چې څوک ودغه کافر ته نشي ورنږدې کېدلای، کافر چپه او راسته طرف ته وهل کوي. هغه سړي پوستین غوندې یو لباس اغوستی و چې په عربي کې فروه ورته وایي. دغه پوستین یې پر واچاوه او په هغه کې یې وپېچی. اوس چې ابو لولو فیروز نامي فارسي مجوسي کافر ولید چې ونیول شوم نو یې خپل ځان په هغه خنجر ووژي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه تر لاس ونیوی او د لمانځه د پوره کولو لپاره یې د مخه کړ. هغه مسلمانان چې شاته په وروستنیو صفو کې ولاړ دي هغو واورېده چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تکبیر ووایه او قرائت وځنډېدی. په دغه پېښ شوو حالاتو فقط هغه د مخني خلق خبر دي، نورو ته معلومات نشته. مسجد هم په بره یا عرض لږ بر لري خو د شا پر طرف اوږد دی. فقط د دمخنیو صفو لږ کسان په واقعه خبر دي. د شا د صفو خلګ تکبیر او تهلیل وایي. د هغو په ګمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جهریه قرائت کي خطا وتی او خفیه یا کرار یې وایي. نو خلق وایي، سبحان الله، سبحان الله، فتحه ورکوي. خیر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دمخه سو او لمونځ یې په داسي اختصار سره پای ته ورساوه چي سورة الکوثر او سورة النصر یې پکښي وویل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زخمي حالت خپل کور ته یوړل سو. او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه وینې بهیږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه راغی او د خپل پلار سر یې په خپله غیږ کې یا پر خپل زنګانه کښیښاوه. پلار یې ورته وویل، زویه! زما سر پر خاورو کښیږده، ښایي چې الله جل جلاله راباندې ورحمیږي او بیا یې وویل، که زما رب راباندې ونه رحمیږي نو ما او زما مور لره دې هلاک وي او بیا یې وویل، زویه! که زه مړ شوم، سترګې مې راپټې که او په یوه عادي کفن کې مې وپېچه، ځکه چې زه و خپل رب ته ورشم او هغه زما څخه راضي و، د دغه کفن په عوض کې به ښه لباس راکړي او که زه ورغلم او زما رب پر ما په قهر و، دغه کفن به په کشولو راڅخه وباسي. او بیا د وینو د بهیدلو په سبب بې هوشي پر راغله. حضرت عمر ابن الخطاب رغد الله تعالی عنه بې هوشه پروت دی او وینې ځنې بهیږي. خلق غواړي چې د دغه بې هوشۍ څخه راووځي. نو عبدالله ابن عباس رغد الله تعالی عنه ږغ پر وکړي ویل یا امیر المؤمنین الصلاه حضرت عمر رغد الله تعالی عنه بیدار سو. او ویل، آیا خلقو لمونځ آداء کړ؟ دوی ویل، هو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، غواړم چې اودس تازه کړم او لمونځ وکړم. دی رضی الله تعالی عنه یې د اوداسه د تازه کولو دپاره راپورته کړ او تر زخمو یې وینې بهېدې. هغه کسان دې وخپلو ځانو ته متوجه شي چې جوړ روغ دي او لمونځ نه کوي. بیا یې طبیب ورته راوست، طبیب شیدې راوغوښتې او په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې وڅښلې، هغه شیدې یې د نس تر زخمو د باندې راووتلې او بیا نبیذ ورته راوړل شو، نبیذ هغو اوبو ته ویل کیږي چې خرما پکښې خیشته شوې وي، دغه نبیذ ورته راوړل شو او ویې چښل، هغه یې هم تر هغه زخم راووتل، یعنې کلمې پرې شوې وې. نو هغه طبیب ورته وویل، یا امیرالمؤمنین! وصیت وکړه، د الله جل جلاله امر عملي کیږي. نو خلق پوه شوه چې دی رضی الله تعالی عنه شهید او ددې دنیا څخه تلونکی دی، ځکه د دغسې زخم دپاره د دوی سره علاج نه و موجود. او بیا هغه طبیب رهي شو. څرنګه چې ده اوږده کالي اغوستي وه، یعنې کالي یې تر بجلکو پورې رسیدلي وه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، دغه طبیب بیرته راولئ. طبیب راوستل شو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په نصیحت ورته وویل، ای وراره! کالي دې پورته کړه، یعنې یو څه یې کوچني او کوتاه کړه. دغه د کالو لوړوالی ستا د کالو لپاره پاکوالی دی او د الله جل جلاله په لار کې تقوا ده. سبحان الله تاسې ښه متوجه شئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د مرګ پر بستر پروت دی نن سبا د دنیا څخه تلونکی دی بیا هم امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه وځنی هیر د اسلام او مسلمانانو خیر او سعادت یې غوښتی او بیا یې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل، یابن عباس! وګوره چې زه چا ووهلم؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه مسجد ته ورغلی او پوښتنه کوي چې دغه سړی څوک و؟ پس له معلوماته و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او ویل، دغه سړی د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه مریی و، ویل هغه صانع یعنی هغه کاسب او آهنګر ویل هو نو کوم وخت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل سو چې ابو لؤلؤ ووهلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل الله دې دی ووجنه ما نیکی ورسره وکړه زوم چې دی می په مدینه منوره کې پریښاوه دی باید وجل سوی یا شړل سوی وای او بیا یې وویل، الحمدلله چې زما وژل د داسې چا پر لاس وه چې په ټول عمر یې و الله جل جلاله ته یوه سجده نه ده کړې او بیا به یې د قیامت په ورځ په هغه سجده زما سره دلیل ویلی. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، آیا د مسلمانانو څخه خو به یو چا د ابولولو سره په دغه کار کې اتفاق نه و کړی؟ نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه راووت او په مسلمانانو کې یې دا ږغ کاوه چې د ابولولو سره خو به یو مسلمان په دغه کار کې شریک نه وو. دلته د مسلمانانو ژړا نوره هم زیاته شوه او ویل به یې، په والله زموږ دا آرزو ده چې عمر رضی الله تعالی عنه ته دې زموږ د عمره څخه ژوند ورکول شي. او د مسلمانانو ښځو به ویل، په والله زموږ دا خوښه ده چې د عمر پر ځای دې زموږ اولادونه مړه شي نه عمر. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته وویل، ته او ستا پلار واست چې دا مو خوښه وه چې په مدینه منوره کې کافران ډېر شي او اوس مو ولیده چې د هغو د لاسه څه پېښه شوه. دا ځکه چې حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه تر هر چا ډېر مريان درلوده او ډېر مريان يې د فارس وه نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقصد دا و چې دغه کافران تاسې راوستل او دا د ملامتیا جمله وه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا امیر المؤمنین اوس هم کستا خوښه وي موږ به داسې او داسې ورسره وکړو یعنی ټول به ووجنو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، خطا وتلې، پس له هغه چې دوی زموږ مځکې ته راغله، زموږ د خوړو څخه یې خواړه وخوړل، زموږ په ژبه یې خبرې وکړې. او ابو لولؤ که تر اوسه ژوندی وي عذاب مه ورکوئ، او که مړ وي په جسد یې کار مه لرئ، ځکه زه بیا د ده سره د قیامت په ورځ دعوه لرم. عمرو بن میمون رضی الله تعالی عنه وايي، موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کور ته ورسره ولاړو او خلق په داسې حالت کې وه لکه تر دغه ورځې دمخه چې هیڅ غم او مصیبت نه وي ورسیدلی، یعنې د خلقو دپاره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زخمي کیدل دونه لوی غم او مصیبت وو لکه تر دغه دمخه چې هیڅ غم نه وي ورسیدلی. او د ده رضی الله تعالی عنه د اعمالو او کارو صفت به یې کاوه چې په دغه جمله کې یو ځوان راغلی او ویل زیری درکوم یا امیر المؤمنین په جنت سره زیری درکوم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صاحب او ملګری یې او د اسلام په شروع کې مسلمان سوې اسلام په تا سره قوي سو په ښکاره سره دې هجرت وکړي رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رحلت وکړی او ستا څخه راضی وو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه وفات شو او ستا څخه راضی وو. بیا د مسلمانانو آمر شوې، عدل دې وکړي او بیا دې فی سبیل الله شهادت په نصیب شو. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه اوصاف داسې اوصاف دي چې څوک په دغو اوصافو کې نشي ورسره شریک کېدلی یا برابرېدلی. د کافر په لاس، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محراب کې او پر لمانځه د شهادت مرګ. عادل حاکم، په اسلام کې د مخه والی، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم صحبت او ملګرتیا، د الله جل جلاله له طرفه د جنت زیری، خو تاسې غوږ ونیسئ چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په جواب کې څه ورته وویل، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل او ویې ویل، دا مې خوښه ده چې په دغه کې برابري وي، نه پر ما وي او نه ما لره وي، یعنې کشکې د دې دنیا څخه داسې ولاړ شم چې نیکۍ مې ګناهونه را پټ کړي، تر عبادتو او دغو اوصافو چې تا بیان کړه تېر یم. خو د خپلو ګناهو څخه بېرېږم. کشکې مې ګناهونه او عبادتونه سره مساوي او برابر شي، نو به نه زه شی لرم او نه به پر ما شی وي. او ویل، والله! زه نه بېرېږم مګر د خپله ځانه، او زه د هغې ورځې د بېرې څخه وارخطا یم چې د قبره څخه راپورته شم او د الله جل جلاله د هغې پوښتنې څخه بېرېږم چې د رعیتو په باره کې یې راڅخه وکړي. مګر متأسفانه بلکې بدبختانه نن ورځ موږ او تاسې په ګنهو بار یو او د دغو عبادتو یا اوصافو څخه هم هیڅ نه لرو، خو که بیا هم یو څوک د ګنهو نتیجه یا د قیامت د ورځې عذابونه راته بیان کړي، موږ وایو، الله غفور او رحیم دی، یعنې عبادتونه خو نه لرم چې نې لرم. او په ګناهو مې هم پروا نه کېږي، ځکه الله غفور او رحیم دی، آیا دغو کسانو د الله جل جلاله هغه قول نه دی اورېدلی؟ یا نه دي ورته متوجه شوي چې رب عز وجل د سورة الاعراف په شپږ پنځوسم نمبر آیات کې فرمایي، ان رحمة الله قریب من المحسنین، یعنې بېشکه د الله جل جلاله رحمت او مهرباني د ښو کارو وکوونکو ته نږدې ده. د الله جل جلاله رحمت او مهرباني پر هغه چا کېږي چې هم ښه کارونه کوي او هم د الله جل جلاله څخه بېرېږي. خو هغه کسان چې هم ګناهونه کوي او ویل یا امیر المؤمنین دغه مسئله پر ځان سپکه که یعنی دغه بیره پر ځان سپکه که تا په کتاب الله سره حکم وکي او مسلمانانو ته د مالونه په عدل او برابري سره ور وویشل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تبسم وکي او ویل آیا د قیامت په ورځ دغه شاهدی ادا کوي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وژړل، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې پر اوږه لاس ور کښېښاوه او وویل، آیا د قیامت په ورځ دغه شاهدي ادا کوې چې ما په کتاب الله سره حکم کړی دی او تقسیم د مالو مې په عدل سره کړی دی؟ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل، هو یا امیر المؤمنین دغه شاهدي ادا کوم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې حاضر وو هغه وویل، او زه دغه شاهدي ادا کوم چې په کتاب الله سره دې حکم کړی دی او په عدل یا مساوات سره دې مالونه تقسیم کړي دي. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل زوی عبدالله ته وویل، یا عبدالله ابن عمر! وګوره پر ما څونه پور باندې دی؟ زه بېرېږم چې د الله جل جلاله سره به ملاقي شم او پر ما به د بندګانو پورونه باندې وي. پس له حسابه څخه معلومه شوه چې شپږ اتیا زره درهمه پور پر باندې وو. نو یې وویل، یا عبدالله! اوس نه، بلکې زما تر وفات وروسته به، د دې دپاره چې دوی ونه شرمېږي، د عمر اولادې ته ورشې. وګوره چې د دوی سره دغه اندازه مال شته چې دغه پورونه په ادا شي؟ که د دوی سره دونه مال نه و موجود نو یې د بني عدی ابن کعب څخه وغواړه چې دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قبیله ده، هغه مې دې د دغه پورو په ادا کولو کې کومک وکړي. که د هغو په مال هم نه پوره کېده نو یې د قریشو څخه وغواړه. نو خلقو د حضرت عمر فاروق رغضی الله تعالی عنه تر وفات وروسته د دې د پاره د مال په ټولولو شروع وکړه چې د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رغضی الله تعالی عنه پورونه په ادا کړي او دی رغضی الله تعالی عنه د خپل رب سره په داسې حال کې ملاقي شي چې د بندګانو پور نه وي پر باندې نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر وفات یوه هفته وروسته دغه مبلغ سره جمع او یو ځای شو او امیرالمؤمنین حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته ورکړل شو چې په دغه ډول سره د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ذمه د هره پوره څخه خلاصه شوه. تاسې د امیرالمؤمنین خلیفة رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و حال ته وګورئ، دا هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی چې د ده د حکم په وخت او زمانه کې دغه ټول فتوحات وشوه، او هغه ټول غنیمتونه راوړل شوه، اوس دی رضی الله تعالی عنه پوروړی دی او بیا د دغه پور د ادا کولو دپاره د ده د کورنۍ سره دونه پیسې او مال نشته چې د ده رضی الله تعالی عنه پور په ادا شي، دغه زهد، ورع، پرهیزګاري او تقوا ته وګورئ، د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دغو اوصافو او معانیو کې فکر وکړئ، نو ویل که زما په کورنۍ او زما په قبیله دغه مال نه پوره کیدی نو یې د قریشو څخه وغواړه او د بل چا څخه یې مه غواړه او دغه مال زما په پور کې ورکه. افسوس دې د هغو کسانو پر حال وي چې پورونه پر باندې وي خو دی د هغو پورو د ادا کولو په هکله هیڅ فکر هم نه کوي. حال دا چې دی کار هم کوي، مال او پیسې هم لري، خو هغه پورونه یې داسې هېر کړي وي لکه د ورکولو اراده چې یې هېڅکله نه وي او دی په دې نه پوهېږي چې د ده تر مرګ وروسته د ده ټول حساب او کتاب د دغه پورو تر ادا کولو پورې معطل دی. حتی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و هر هغه مړي ته د جنازې لمونځ نه ورکاوه چې پور به پر باندې و او د هغه پور د ادا کولو دپاره به یې مال نه درلود او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و خپل زوی عبدالله ته وویل و ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ته ورسه او ورته ووایه عمر پر تا سلام وایي داسې مور ته وایه چې امیر المؤمنین ځکه نن ورځ زه د مسلمانانو امیر نه یم تاسې دغه دقت ته د الفاظو وګورئ او ویل پس له سلامه ورته ووایه، عمر ابن الخطاب اجازه درڅخه غواړي چې د خپلو دوو ملګرو سره ښخ کړل شي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د اجازې غوښتلو دپاره د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها کورته ورغلی، ویې لیده چې عائشه رضی الله تعالی عنها ناسته ده او ژاړي، ځکه دا پوهېدل چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مرګ د فتنو د دروازې خلاصېدل دي. عبدالله ورته وویل، عمر ابن الخطاب پر تا سلام وايي او اجازه غواړي چې د خپلو دوو ملګرو سره په حجره مطهره کې ښخ کړل شي. دا هغه حجره مطهره ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پکښې دفن کړه شو. او بیا یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و څنګ یا بغل ته ښخ کړل شو. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارکو اوږو پر برابري دی. نور نو په هغه حجره کې فقط د یوه قبر ځای پاته و چې حجره ډکیږي. کوچنۍ حجره ده چې اصلا د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خونه وه. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وویل ما دغه پاته ځای د خپل ځان د پاره اختیار کړی وو چې زه به دلته د خپل پلار او خپل خاوند سره شخېږم مګر نن ورځ زه د دغه ځای د پاره عمر رضی الله تعالی عنه تر خپل ځان د مخه کوم یا اختیاروم سبحان الله دا څونه ایثار او قرباني ده چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د پاره تر دغه پاک او مبارک ځای د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او خپل پلار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر همسایه توب تیر سو او په بقیع کې ښخ کړل شوه. کوم وخت چې عبدالله رضی الله تعالی عنه د حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها له طرفه څخه راغلی و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل شوه، هغه دی عبدالله راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، ما راپورته کړ، یو چا تکیه ورکړه او دی رضی الله تعالی عنه یې راپورته کړ. عبدالله ته یې وویل، څه خبر دې راوړی؟ خبر مې که، آیا موافقه یې وکړه؟ عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل، یا امیرالمؤمنین! هغه چې ستا خوښ وه، د هغه اجازه یې وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، الحمدلله! ما ته هیڅ شی تر دغه مهم نه و. زما حرص او کوښښ دا و، چې د خپلو دوو ملګرو سره ښخ کړل شم او بیا یې وویل، کوم وخت چې زما روح قبض کړل شي ما به واخلي او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د کور په دروازه کې به ودرېږي زما سلام ورته ووایاست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه اوسنۍ اجازه کفایت ونه کړ ځکه ویل اوس زه موجود او ژوندی یم ښايي دې رضي الله تعالی عنها ته زما په ژوند کې زما څخه حیا درېدلې وي او دغه اجازه یې کړې وي. نو ویل چې زما روح قبض شي ما به واخلئ او سلام به مې ورته ووایاست او ورته ووایاست عمر بن الخطاب اجازه غواړي، که یې اجازه راته وکړه نو مې حجرې ته داخل کړئ او که یې رد کړم اجازه یې را نه کړه نو مې د مسلمانانو په هدیره کې ښخ کړ بیا و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل سو یا امیر المؤمنین وسط وکه او د ځان خلیفه وټاکه یعنی تر تا وروسته به څوک د مسلمانانو امیر او ستا خلیفه وي لکه څرنګه چې امام مسلم رحمه الله روایت کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، په مرګ او ژوند ستاسې مسئولیت پر غاړه واخلم؟ یعنې د قیامت په ورځ به د هغه چا پوښتنه هم راڅخه کیږي چې زه یې ستاسې لپاره خلیفه وټاکم؟ زما دا خوښه ده چې زما حصه برابري شي چې نه پر ما وي او نه مالره وي. که زه یو څوک د ځان خلیفه وټاکم، هغه چې تر ما بهتر وو، هغه هم د ځان لپاره خلیفه ټاکلی دی. یعنې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې تر ما بهتر وو، هغه دا کار کړی دی چې عمر یې د ځان خلیفه مقرره کړ. او که مو بې له خلیفه پرېږدم، بیا هم هغه څوک چې تر ما افضل وو، بې له خلیفه پرېښوولاست چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وو نو دغه دواړه کاره جائز شوه. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وايي، زه د دغې خبرې څخه پوه شوم چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ځان لپاره خلیفه نه دی ټاکلی نو خود د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لپاره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فعل او کار د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر کار اعظم او بهتر وو. او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، د دغه کار دپاره، یعنی د خلافت دپاره، تر هغو کسانو بل څوک حقدار نه وینم کوم چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رحلت وکړ او د دوی څخه راضي وو او هغه یې د عثمان ابن عفان، علي ابن ابي طالب، زبیر ابن العوام، سعد ابن ابي وقاص، طلحه ابن عبید الله او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهم اجمعین نومونه یاد کړه. نو ویل دغه کسان دي په خپل منځ کي د شورا پر قسم سره کښېني او د دوی څخه دي یو نفر د خلافت لپاره اختیار کړي او ستاسي سره به په دغه شورا کي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هم ملګری وي خو ده لره د امر او حکم څخه حصه نسته یعني عبدالله رضی الله تعالی عنه د شورا عضو ده مګر دی خلیفه نسي ټاکل کېدلای او بیا یې وویل، که چیرې دغه خلیفه سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالی عنه وټاکل شو خو دی خلیفه دی او که دی خلیفه و نه ټاکل شو هر څوک چې خلیفه شي د ده څخه به کومک اخلي یعنې د ځان وزیر او مشاور به یې ګرځوي ما دی د عجز یا خیانت په سبب نه دی معزوله کړی وروڼو! ستاسې به په یاد وي چې سعد رضی الله تعالی عنه د کوفې آمر یا والي و او بیا یې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه معزول کړ، نو اوس به یو څوک وايي چې سعد رضی الله تعالی عنه د خلافت لایق نه دی ځکه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه معزول کړ، مګر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، دغه معزوله کېده په دې سبب نه وه چې دی عاجز وو، اداره یې نسوای کولای، یا یې خیانت کړی وي، یا. بلکې د ده په باره کې سپارښت هم درته کوم، هغه دا، که دی خلیفه سو، خو خلیفه دی، او که دی خلیفه نسو، هر څوک چې خلیفه وي، د ده څخه به کومک اخلي. او بیا یې وویل، هر هغه څوک چې تر ما وروسته خلیفه شي، پر هغه د مهاجرین الاولین سپارښت کوم، د هغو حق باید وپېژندل شي، عزت یې باید وساتل شي او د انصارو په باره کې د خیر او نېکۍ سپارښت پر کوم، هغه انصار چې و دوی ته یې کور او ځای برابر کړ او تر دوی دمخه یې ایمان راوړی، د انصارو نيکان به قبلوی او خطا وتلو ته به يې عفوه کوی. راتلونکی راتلونکي خليفه ته د نورو ښارو د اهل يا اوسېدونکو په باره کې د خير وصيت او سپارښت کوم. هغه خلق د اسلام کومکيان دي او قهر پر دښمن دي او د دوی څخه به نه اخيستل کېږي مګر هغه څه چې پر دوی زيات شي. هغه هم د دوی په خوښه او رضا. همدارنګه د اعرابو په باره کې د خیر وصیت درته کوم چې هغه اصل عرب دي او د اسلام ماده دي. د دوی د مالو څنډه یعنې زکات یې اخیستل کیږي او بیرته دې د دوی و فقیرانو ته ورکول کیږي. او وصیت په ذمة الله او ذمة رسول الله درته کوم چې هغه اهل ذمه دي. د هغو سره به پر خپلو وعدو وفا کوئ او نه به يې مکلف کوئ بېله په هغه څه چې د هغو په قدرت او طاقت کې وي او د پاته نورو کفارو سره به جنګ کوئ يعنې جهاد به نه درول کېږي او بيا يې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه امر کړی چې ته به د اهل شورا په دروازه کې يې او تر هغو به د مدینې منورې حاکم یې چې دوی پر راتلونکي خلیفه اتفاق ته رسیږي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شهادت او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په منځ کې درې ورځې ترې تیرې شوې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه تر زخمی کېدلو وروسته درې ورځې په ژوند کې تیرې کړې او د ده رضی الله تعالی عنه تر شهادت درې ورځې وروسته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت لپاره اختیار کړل شو او په دغو درو ورځو کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنه د اسلامي دولت حاکم و تر څو د حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی الله تعالی عنه پر خلافت اتفاق وشو. او که یې اختلاف کاوه هغه لږ طرف یې ووژنه یعنی که څلور مقابل د درو وه هغه درې ووژنه که پنځه مقابل د دوو وه هغه دوه ووژنه او که شپږ مقابل د یوه وه هغه یو یې ووژنه بلال رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین وې وژنم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل هو وې وژنه د مسلمانانو په منځ کې اختلاف نه غواړم نو اهل شورا ته امر واضح او روښانه وو چې حتما او خامخا به یو نفر د ټولو په اتفاق خوښوي نو د اهل شورا اتفاق پر حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه وسو او هغه د اسلامي دولت خلیفه وټاکل سو او د محرم په شروع کې د یک شنبې په ورځ د خپلو دوو ملګرو تر څنګ یا بغل ته ښخ کړل شو او د ده رضی الله تعالی عنه په وفات ټولې مدینې منورې په ډیر شدت سره ژړل. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري یې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وايي، د حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه مې واورېده چې ويل يې، رحمک الله، الله دې درباندې ورحمېږي، ما د الله جل جلاله څخه دغه آرزو درلوده چې الله دې د خپلو دوو ملګرو سره وګرځوي، ځکه ما ډېر ځله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اورېدل چې ویل به یې، زه او ابوبکر او عمر، یعنې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ډېر ځله ویل، زه او ابوبکر او عمر ولاړو، ما او ابوبکر او عمر داسې وکړه، زه او ابوبکر او عمر وو. نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه وايي، ما دا آرزو درلوده چې الله جل جلاله دې د دوی سره په دغه حجره کې هم یو ځای کړي. وروڼو! دغه شرف د چا په نصیب کیږي چې یو څوک دې په ژوند او مرګ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای وي. هغه عمر وفات سو چي الله جل جلاله په ده سره د حق او باطل په منځ کي فرق او جلاوالی راوستی او د دین مبین اسلام عزت او کومک یې په ده سره وکړی. الله جل جلاله د کفارو ښارونه په ده سره فتح کړه او د ده په زمانه کي یوه فتنه هم نه ده ښکاره سوې او نه مسلمانانو یو کوچنی اختلاف سره کړی دی. د ده په عصر کې د امت محمدي کامل اتفاق، پوره اجماع او قلبي اتحاد موجود وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دعا کول، اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، الهي په یوه د دغو دوو عمرو اسلام عزتمن کړې. خو عمر ابن الخطاب رغضی الله تعالی عنه هغه بختور انسان وو چې الله جل جلاله دغه فخر دده په نصیب کړ رضی الله عنه وارضاه حسن بصری رضی الله تعالی عنه وایي لکه زه چې اسلام ته ګورم چې د قیامت په ورځ به راسي او د خلقو مخانو ته به ګورې او د هر یوه د حاله سره موافق به وایې، یا رب دغه انسان زما کومک وکړي او دغه انسان زه خوار کړم تر څو چې و حضرت عمر بن الخطاب رغضی الله تعالی عنه ته راورسېږي او حضرت عمر رغضی الله تعالی عنه به تر لاس ونیسې او وبه وایې، الهی زه غریب وم تر څو چې دغه سړي اسلام راوړي. وروڼو! د بحث خاتمه به په هغه جمله سره وکړو چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې فرمايلې ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه وايي، لله در ابن الخطاب، أي امرئ کان. په والله عمر ابن الخطاب څونه ډیر د خیر کارونه وکړه او څه عجب سړی وو الله جل جلاله مو دې د ده سره په فردوس اعلی کې د جنت یو ځای کې او الله جل جلاله دې توفیق راکې چې دغه د خلفاء الراشدین سلسله پسې پوره کم وما توفیقی الا بالله وهو السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین وروڼو که ژوند او صحت باقی وو ان شاء الله تعالی د دغه بحث کتاب به هم ډیر ژر چاپ کړل شي محترمو وروڼو دغه بحث یوازې د قصې پر قسم مه اورئ، د دغه بحث په هره قصه کې ډېر پندونه، ډېر عبرتونه، ډېر وعظونه پراته دي. موږ تاسې هم په هغو شیانو مکلف یو لکه څرنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مکلف وه. موږ او تاسې باید خپل ژوند پر دغه معیار باندې برابر کړو، خپله ټولنه، خپله مع... خپلې معاملې د خلکو سره ټوله باید پر دغه برابر کړو، داسې نه چې موږ د دغه بحث څخه فقط د خوندورو قصو خوند اخلو، نه، دا زموږ او ستاسې رهبار... رهبران دي، دا زموږ او ستاسې استادان دي، موږ او تاسې باید په دوی پسې اقتدا وکړو. او د ژوند ټول اړخونه مو باید د دوی د ژوند سره مطابقت ولري، که څه هم و هغې اندازې ته نه شو رسېدلای، خو بیا هم باید کوښښ مو دا وي چې موږ خپل ژوند پر دغه خط سیر باندې برابر کړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته محترمو وروڼو! څرنګه چې په فیته کې لږ ځای خالي پاته دی نو د فیتې خالي پرېښول ښه نه ښکاري. په پاته حصه کې به د قرآن مجید تلاوت په ګډه سره واورو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.